او دارنګي واخ په واخ باندې د فرعون د طرف نه تکلیفونه مصیبتونه راتل او بیا کله چې الله رب العالمین فرعون هلاک او تباہ کړو داغه تباہی نه بعد بیا بل امتحان او بل مرحله شروع شو په ملګرو کې سامیره پیدا شو په ملګرو کې دشمن پیدا شو چې هغه دشمنی شروع کړه د موسی عليه السلام سره او د زیوراتو نه سخی جوړ کړو او د عبادت شروع کو موسی علیہ السلام د الله دربار لتلو موسی علیہ الصلوۃ والسلام توئی الله سواجدا چې دومره په تلوار سره رااله موسی علیہ السلام وی الله دل راغلی چې ته زمانه خوشاله شي الله رب العالمین وتو فرمایل چې ستا قوم په گمراهۍ کې مبتلا شوی دی ستا قوم په شرک مبتلا شوی دی او سامری هغه گمراه کړی دی د ټولو نه اول تپوس موسی علی السلام د خپل رور نو کو چې ولې تا مسله نه بیان کړي هغه ما مسله بیان کړی دا او جهاد بادیو او هغه بغیر د امیر نه کېدو نه توینا دیو جن ما جهاد نه کړي اوس کله چې موسی عليه السلام د هارون عليه السلام نه تسلیو شو نو اوس راتا شو سامری تا اوس د دې ځای نه آیت نمبر 95 انځنوي نمبر آیت نه اوس هغه واقعي طرف اشاره کوي چې موسی علی السلام سامری سره خبرې شروع کړې او ورته وی چې تاول دا ذکر دي هغه خپل دلایل پیش کړل وای ما زکه دا ذکر دي چې د قوم هغه زیورات مې راغستل او هغه نه مې دا سه جوړ کړو نو موسی علیہ السلام وتوي ځان دنیا کې به هم ذلیل شي آخرت کې به هم رسوای او ستا هغه اعلان چا تا او ته خدای څوک درجه ورکړې وا هغه به زه سوځوم ستا مخ کې وسوزوم بیا نبی د علم غیب کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دارنګي اثبات قیامت کوي او واقعا د آدم علیه صلوات و سلام او د ابلیس او صورت ختم کی فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ما واغستا صحیح ساده اثر د پیغمبرنا ادینه مراد سره بعض خلک ذکر کوي وای دا اثر رسول نه مراد دی کله چې جبرئیل امین رالو نو دا هغه د اسلام چې کوم خاور بوا آئے کی وشنګې پیدا کېدو وې دا سامره ور لاندې وته او هغه خاور به راغستان او هغه ځان سره راجم کولا نو دا اثر رسول مراد هغه خاور ده دا خبره صحیح نه ده یو خدا عقل دا نه مني شا طرف نه دشمن روان دی دا سامره دومره زړور او دومره تکړه شو چې هغه د اس نه کوز شو خاورې راوغستا دویم دا چې د دینه خو ته د خاورې تبرک ثابتې بغیر د سند نه دی باندې سند دی دریم دا چې کوم مليان دا وایي چې هغه خاور راغستی و ناغي پدې کې تقدیر راو باسي من اثر فرس حافر رسول دومره وګړي عبارت راوستول څه ضرورت دی اصل خبره دا ده چې مراد د دینه تابعداري د پیغمبر وا یعنی اوس پورې ساته تابعدارم اوس مې هغه پرېخوا نو معنا دا فقبضت قبضه من اثر رسول الله ما واغستا سیسان تابدارې د پیغمبر نه او بیا به زری زری کو دی لرا په دریاب کې په زری زری کې دو سرا معلومه دا شو چې د مجرم مال سوزول په شریعت کې شتا زمونږه استاد محترم فرمایل یو واقعیا ذکر کوم خدا زنانه یو خبر اوري زه چې په درس کې کومه خبره کومه کاغه مسلوي کاغه واقعوي ناغه ضروری ګڼم اوغه د ځان د اصلاح لپاره او تاسو د اصلاح لپاره کو او بیا خصوصا د شیخ القران رحم الله واقعات چې ذکر کوم ناغه تاریخي واقعات دي هغه سني دا داس واقعات دي چې دا د سرو زرو د لیکلو حقدار دي او چې څوک په کویږي دا نه چې زواقیا شروع کوم تاسو به کی تلاوتونه شروع کړئ تلاوت بیا کور کې ځان لکوي تاسو دلته د درس قران او ریدو لراغلی یې نو زه کا واقعوي ما کا مسله بیانو او کار سره نو پای کې په میاس کې وتا سو تلاوت نه کوي زکه چې بیا په درس کې خلل راځي او تاسو دراتلو کې بیا نقصان راځي دا نه چې زه واقعیا بیانوم او تاسو ځان له تلاوتونه شروع کړئ یا خبرې کوئ نه دا واقعیا ډیره اهمه ده او ډیره په غور باندې وورئ او دا ځان سره یاد کړئ زمونږه استاد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طائری سے حفظه الله تعالی اغي فرمایل وی شیخ القرآن رحم الله فرمایل چې دا انګريز دورو او وزیرستان کې یو سړیو ای بي فقیر په نوم باندې امی سړیو حاجی مرزا علی خان نومو او مشهور په ای پی فقیر باندې انګريزانو داغه خلاف ډېر منسوبي وکړي خو ناکامو یو ورځ دا سوشل انګريزانو یو سړی پیدا کو داغه په کلی کې او ورته وی چې ته د جمعې پر ورځ باندې مړې وکا دا هو ته وی که زه د جمعې پر ورځ باندې مړې وکم نو زما ا میلا سوزي بیا زما کور سوزي ایو ته وی انګريزانو چې ستا کور د سور پوری ناغه وته د 2 لاکو باغ وخی هغه وته وی د 2 لاکو په ځای به مونږ تعالی سلور لک روپې درکو خود زمون دا کار وکا او ټیک دا دا شانو کل دا دې لپاره چې بي فقیر د هغه یو قانون و، هغه دا ویلي و چې د جمعې پر ورځ څوک مړی وکړي نو د هغه کور به سوځوو. نو هغه سړی د جمعې پر ورځ باندې د هغه سړی په کور باندې لشکرکشي وکړه، د هغه کور یې وسوځولو، لاړو ختم شو. هغه سړی لاړو انګریزانو دفتر ته او ورته وای چې زما کور وسو زیدو اوس مال پیسې راکې ایو ته مونږ تعالی پیسې درکو بالکل فقیر لور نو کله چې هغه دا خبر ورته وکا ای بی فقیر هغه حیران شو هغه می سره ایسو کما ناغه سړی راولې ګلو حرم شریف ته حرم شریف کې علماو اغي دوی چې مالا د دې جواب راکړي ایو دوی چې تاسو لار شئ دیوبند ته ال د وتا سره دی جواب ملو شي دیوبند درالل ناغي وتوی چې تاسو لاړ شئ پنجاب کې او پاکستان جوړ نو په پنجاب کې زمونږه د علماء دیوبند یو شاګرد دی مولانا حسین علی رحمه الله هغه وتا سره جواب وکړي خیر دی بچی شو ته انو مولانا حسین علی رحمه الله تا چې کله اخلک رالل هغه وتوی چې تاسو په سرحد کې په صحابه کې زما یو شاګرد امام الطاهر د پنځپیر هغه لور شي هغه به تاسو ته جواب وکړي دا سي تاو را تاو شو کله چې وای مال رالل نو ما وته وی او ته ټیم را کوي ما کتاب ولیکلو په دې چې اسلام کې د مجرم مال سزول شاه او سزول شي ویا کتاب می ولا ورکو او اغي ځان سره یوړو الته هغه سړی لا ورکړو هغه انګريزانو لا ورکو خبره شروع شو سموده تیر شو وای بیا یې بي فقیر کسان راولېګل او ما ته وای چی اخلق به کتاب باندې مطمئن نه دي انګريزان وای چې زمون سره په دی باندې مناظره وکا چې په اسلام کې د مجرم مال سزول نشته تاولې سزول نه اوس دا انګريز مقصد خداو چې د لخر مات کی دا اتفاق ختم کی د دنیا د خلکو نفرت پیدا کی نو شیخ قران رحم الله فرمایل چې کلمات دا سوال جواب کو امام ته وی چې ټیک ده مناظره به کوم پروا مکوئ طریقه به صحیح ویاغي وی طریقه ودای چې کله ته د بنو بازار تر اورسیږي نو هلته کې به یو سړی ولاړی اس به ور سره یي تا چې ویني نو مونږ به هغه ته نخا ارس خودلې نو چې تا ویني نو هغه به اس پریری نو تبه په اس باندې سور شي او بس تبه راځي غم باندې کې بای ټیک ده شیخ القران رحم الله زموږ استاد محترم فرمایل ویش القرآن به فرمایل چې چټاکه علمي نه یو من ور سره عقل پکاري وای داسې طریقه می اختیار کړه چې کار مشي او نقصان مو نشي داغه مشینو په کلی کې د وړو مشینو نو د شپې لاړم او داغه مشین نه می پمپ ټو می زر راويست هغه مې راوړل او کور کې مې کېښول او کور کې خراب په پټو مې زرو هغه مې هغه ماشين کې واچو چې سهار شو زه چې لاړم منشي راته وی حضرت د ماشين پمپ پټو مې زر خراب دي ایمای بیا یغوی کار نه کوي ایمای بس ټیک دا پمپ پټو مې زر کولاو کا دا به یو سم دا به جوړ کړ هغه را کولاو کل هغه می واپس کور کې کې خو کور کې می چاته حال نه ویلې کلی کې چاته پته نشتا او زه روان شوم خلک راتلل چې وړیو سي نو منشي په وته وي چې راغه بنشتا په موټو میزر خراب دی ماشين خراب دی زروان شوم کله چې د بن بازار دورسیدم هغه شانوا سړی سره ولاړو زورغلم چې زیولی دم ما ته چې وکتل نو هغه اس پرې خور زه د اس پاسه سور شم او اس روان شو چې اس روان شو نو اوس ما ته پته نه لګي چې دا اس کم طرف روان دی هغه روان دی په مخ کې باندې زی چې د بازار نه خلر لاړو ان یو ځنګل دی هغه تورسه دو تیمم نا وخت دی مازیګر ماخام اوس ما ته دا پته نشته چې دا ما کم طرف ته بوزي بهرال اغاز یو ځنګل ته بوتلم او چې دا سي تیار شو یو ځای ته ورسېدم چې میکتل یو څو کسان ناستی او دای په میاس کې یو خستا شکل او صورت والا سړی ناستی او ځان تور سیدم خوشم داسنا سلام یو کو ګړه بړاو شو تعارف شو نو هغه حاجی مرزا علی خان ای بی فقیر دا غسر کې ناسم غب شپولا بولو سباله د مناظره ټیم دی وای چې دا غسر کې ناسم خبره درو شوې د روټه ټیم شو وای داسي رومال کې روټه تاو کړي وا او رومال کولاو کو سړه روټه راوړسته او س لګونی خوراکو سلګ روټه و سړې هغه راواغستا او ما ته وای چی زما دا خوراک دی جهاد هغه چا کړی دی چای بازار باندې تکلیفونه تیر کړی دي کینا اس روټه مو وړا شپه تیر شو چې سهار شو نو دا ځای دا سوچتو چې می قتل سار اتو نو بجو ټیم کې مناظره ټیم دی چې می قتل یو ډله مليان را روان دي هغه مليان چا چې ما سره شرکیات او بدعات باندې مناظره کولې هغه د انګريز د طرف را روان دي او ما سره مناظره کوي دا انګريز په حمایت کې ځکه انګريزانو ول پیسې ورکړي د دې لپاره چې دې پړګه چې دا اے بي فقیر دا تحریک ختم شي وای کله چې ماولی دل نو ما اے بي فقیر ته وی چې زه مناظره نه کوم هغه ولی وی ما زګه دا کم مليان چې را روان دي دا زما د علاقې زما د وطن دي او دای ما پیجنی کدای ته پته ولګی دا نو دای به هل انګريز ته وای انګريز و زما ټول کله اوس وځي نو بیا فائدې څه شو هغه بیا ویما مناظره کوم خو په درې شرایط باندې کله چې دا مولیان راشي نو تبا دې مولیانو ته وې انګريزانو ته وې چې زما مناظر حسناک سره دی اغله غوسه ورزي نو په میاس کې به پرده اچو یو دویم شرط دا دی چې زما مناظر له پښتو نه ورځي یا به مناظره په عربی کې کوي او یا به په فارسی کې کوي په پښتو یې نه کوي او دریم شرط دا دی چې د دې وزیرستان چې کومه لوی لباس دی هغه غټه شمله غټه کولا هغه مال راوالي او غټي کپڑے زبا هغه لباس چو هغه ما ته دا ټول شرایط منظور دي خو مناظره وکا ایمه ټیک ده ما دې هغه لباس راوغستو هغه د وزیرستانیانو لباس مې واچولو هغه ټه کوله مې په سر کړه هغه ټه شمله مې واله هغه لباس مې واچولو کله چې مليان رالل انګریزانو په حمایت کې مولیان رالل دا بدعتیان مشرکان مولیان نوې مناظره شروع شو دا غینه مخ کې ما ای بی فقیر ورته وی چې زما مناظر با مناظره په فارسی یا په عربي کې په پښتو کې نه کوي ځکه پښتو ورزینه والا او دویم دا چې میاس کې به پردای تاسو مولیان به یو طرف دی زما مولا به بل طرف ته ناشتي ځکه غوسناک دی اسنه چې تاسو مولیان وایي هاي ویټینګ دا کله چې مناظره شروع شو میاس کې سالس ناشتي د دواړو طرفه خبر اوري نو وای ما وی چې په اسلام کې د مجرم مال سزول شتا دا آیت مې ورته ووی لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا کچر اسلام کې د مجرم مال سزور نه وي نو بیا ولی موسی علی السلام د سامری غسقه سوزولیو او دریاب ته ګدار کړو ولی نبی علیہ الصلات والسلام د بنو نذیر او بنو قریظه هغه کجوره سوزولې وي احادیث او روایت مرته شروع کړل او داسي سو واقع د انبیاء علیهم السلام او احادیث د نبی علیہ السلام ورته بیان کړل پاتې دا چې فقهاو کم ذکر کړی دي چې په اسلام کې د مجرم مال سزول نشتا نو دا غي مقصد دا دی چې هر سړی د مجرم مال نشي سزولې بلکې هغه سړی به سوځي چې هغه حاکم وي او داغه حکومت او داغه یو سټیټس وي او داغه یو تحریک وي هغه سوځول شي هغه له اجازه شته وای زکین اسم دا انګريزانو له طرفه مولیان چې فاسدل بدعتيان مشرکان هغه وی مولا چې فاسدو نو مولاوی د فقه په فلاني کتاب کې لیکلي دي چې د مجرم مال سزول نشتا ثالثه ته کینه مړه هغه چې کوم د قران آیت ویل دا غي جواب وکا هغه چې کوم حدیث ویل دا غي جواب وکا د فقه د کتابونو خو هغه مخکې نه جواب کړی دی چې هغه د دې لپاره دی چې هر سړی به نس وځي او حاکم لا او یو تنظیم او یو جماعت یو تحریک چې جوړ شوی ای سوزول شي نو دا غي جواب خو مخ کې نشو مولیان سره جواب چرته مولیان اغي لا جواب شو چې لا جواب شو نو مناظره ما وګټلا او هغه مولیان لاړل انګريزانو بي عزت کړل ذلیل او رسوا کړل چې تاسو واسه راغلی و اځم زمونږ نه پیسې وغواړي لاړ لای ذلیل او رسوا شول هغه چې لاړل هپی فقیر سره زه ملاو شوم کیناستم دا غي نه بعد ډیر زیات خوشاله و د هر نه زیات خوشاله و بیا یې ماته د واپسې انتظام وکړو نو زه لاړم لاور ته او په لاور کې زما یو ملګری و هغه لورغلم مکینه کو نو هغه ته ماوي چې د روزنام چې نه د فلانی تاریخ نه تر فلانی تاریخ پورې دا پانی وباسا او دې کې داولی کا چې محمد طاهر د پنځبیر دا د پنځبیر نه راغلی او ما سره دا ورځ تیر کړې پمپ او میزر جوړولو او واپس لاړو په دې تاریخ اوی ټیک هغه شان یو کړ کلی ته چې لاړم هغه صحیح پمپ او ټومیزر مې راواغستل او ماشین کې مې واچول په سبا له بیا خلک را روان شول اوس چې لږ ورځې تیرې شوې د انګريز افسران را روان شول ها ډي سي ګو ها ډي سي را پولیس والا را روان شول فوجیان را روان شول زما کلی لرازی او ما لرازی او ما ته وای چې ته دا دومره ورځې چرته وې ما ته چې لا ورته تلو سلا تلې وې پم پټو به زر مې خراب وو دا منشینه وې تا پوسو کو ناغه وته بالکل پم پټو به زر خراب وو او مناسب تلو او دا دې اوسنن راړې بری تاریخ ای وای کم ځای له تلې وې نو وای ما وته چې لاهور کې په فلاني مارکیټ کې فلاني دکاندار سره وګورې ای چې لاړل هغه دکاندار له چې ورغلل هغه سره روزنامچه کې لیکلیو چې هغه راغلي دي پمپوټو مې زر راوړي دي او جوړ کړل او په دې تاریخ واپس او په هغه ځو واپس کلی تر راغلو ډیر تحقیق یو کو خو د دې لپاره چې دا گرفتار کو او دې گرفتار نکړې شم ځکه ثبوت ور سره نه وو اوې کوشش کولو خپل او کامیاب نشول یو ورځ زه ناستم او ما ته د پی فقیر خط راغلی و آی کی د تسلی خبرې لیکلې وي او وای ډېر خبرې لیکلې وي او دا غنو مو پکې پولیس والا رالل ناغي ز ځان سره اوچت کړم او ما ته وای چې راځه چې زو تانه لا ال تفتیش ته ما ټیک دا چې روان شم چې سوچ مې وګو چې ودا خو کار دلیل لري دی بی فقیر خط ما سره جیب کې پروت دی کدا ولیدو بس بیا د هر څه خبري وای ما وته وی چې زلګو دس ما کوم نو وای ها آیا سمخ کې لاړل زدا سکینا سم بدرې طرف ته حقت مې راغستو او بدرې کې مې گزار کو لاړ مر سره تحقیق یو کو او هغه کامیاب نشو بیا رسو کله چې پاکستان جوړ شو نو یو افسرو اغرالو ما سره کېناستو او وی چې القرآن وی ما ته وی چې حضرت یو خبره در تکوم ما یې وایا ویاروی کوم مناظره چې په د مجرم په مال سوزول باندې په وزیرستان کې شیوا دی بی فقیر په تحریک کې دا انګريزانو په مقابله کې چې مليان راغلیو نو موږ د هغه افغانستان نه راواله او در ایران در بارډر پورې ټول مليانو کتل او د یو یو ریسرچ موږ او زمون پورا دا یقینو چې دا مناظره بغیر ستانه بل چا نه راځي اوس هغه وخت تیر شوی ها نو سره ته وایا چې دا مناظره تا کړې او کبل چا کړې وا ما خندل ما ته چې ما کړې وا یا افسر وی چې څنګه کړې وا دا طریقه مو ته ویل هغه میران شو هغه چې دوم راکم خو زموږ هم نو چې دا تا کوم عقل جنگولیو او کوم د دې لپاره منصوبه جوړه کړې وا او هغه وی بیا اکثر وی چې زمون 100% دا یقین دی چې ستانه علاوه بل مولا دا مناظره نشي کولی خو مون سره ثبوت نو نو په دې وجه ته گرفتار نکړې شي دا شیخ قران رحم الله او ته دایت ویلو لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ادا وی دا انګريز خلاف jihad او دا انګريز خلاف ته بس د انګريز خلاف جهاد وکي سړیا د انګريز خلاف جهاد خو پنځپیرانو په هغه دور کې کړی دی چې تلا پیدا شوم نه وي ها او ستا بنیاد ضربوي دا وي دای جهاد نه کوي او مونږ جهاد کوو او مونږ د انګريز ته د انګريز خلاف سره جهاد وکي ستا پیداوار خو انګريز کړی دی ولې مونږ ته پته نشته کفایت المفتی د مفتی کفایت الله سی وګورا نه هم جیل کې کتاب السیاسیات یا غسل کړی دي چې جمعیت العلماء اسلام دا د جمعیت علماء هند په مقابله کې انګريزانو جوړ کړی دی بنیاد د دې هغه کې دی د سره لپاره صرف د دې لپاره چې جمعیت علماء هند په باندې کمزورې کی اوس هم په کفایت المفتی نه هم جیل کې پروت دی او کله چا شک ما سره شته زه وته خېل شم کتاب السیاسیات کې ته بس د انګريز خلاف jihad وکي چې یو سړی پیداوار د انګريزي هغه د انګريز خلاف سره jihad وکي دا وای دای jihad نه کې موږ jihad کوو اړیا jihad نه خبر نه ده سره پنځبریان په هغه دور کې jihad کړل چې کله په ملک باندې د انګريز تسلط وو انما الهکم الله او داول توحید یقینا حاجت روا تاسو الله هغه ذات دی چې نشته حاجت روا مگر د الله دی وسع کل شین علم فراغ لله یوشیدا په اعتبار د علم باندې کذالک نقص علیک من انباء ما غسبک دارنګ موږ بیانو پتا باندې خبرونه دا غنا چې مخکې تیر شوی وقد اتینا کمل لدنا ذکر او تاکی سره موږ درکړې تعالی د خپل طرف نه ذکر منار زانو چا چې مخواړو د دینه فینو یا ملو یوم القیامت وزرات نو یقینا دی باو چته بورز قیامت باندې بوجت الا بسم الله عشرا تاسو وخت نه تیر کړي مگر لسر دي یعنی لګه زمانہ نانو عالم بما یقولون موږ خپو یو پاره باندې چې دی وینا کوي اذ یقول امثلهم طریقتان کلا چې وایو خیار دینا په اعتبار د بیان سره او یریږي با وازونه رحمان ذات د وجنا ولا تسمو الا امسا ته ناوره مگر کشار د سینې یو د رکز یو د همز دواړو کې فرق دی رکز مخکې ذکر شو هغه هغه د سینې د خپو کشار ته وایي مخکې ذکر شو او همس د سینې هغه आवाज ته وایي دا چې سړی کوي ته همس وایي یوم لله تنفع الشفاعت نبی شفاعت قاری دا ورځ فائدہ ونور کې شفاعت الا من اذنا مگر اسوک چې اجازه تو کی الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو کی دل رحمان ذات ورضی له قولا او خوشاله دل د وینانا یا لم ما بین ایدیم بوګی الله پاس چې ما کې د دین دی اس چې رسو دین دی او نشی راګیرولې په علم د الله باندې دایو وانا دل وجوه للحي القيوم سزاګانې الله وایي ما پکې بیان کړې دي د څه لپاره لعلهم یتقون دې لپاره چې دې ځان بچ کړي د ګنا نه او یحدث لهم ذکرا یا بیان کی دی لرا بیان نصیحت الله وی قران کریم میرا لګل دی د سره بارا چې دای د دینه پند او نصیحت والی قران الله دل را لګلو چې د قران کریم په اصل مقصد باندې ځان پوهه کې چې دی آیت کې الله ماته سوی او دا قران کریم ذکر کوي سوره سواد درويشتمه سي 12 نويشتمه آیت ګورئ آیت نمبر 29 Thank you. یدبرو آیا دی ولی تذکر اولو الالباب الله وی دی لمر علی گل دی چه سوچو کی پدی کی عقل مند دی سوچو کی پایا تنو دی کی او نصیحت والی د دین عقل مند دی له مې را لېږلی چې په قرآن کې سوچ وکا فکر او تدبر وکا دلته هم الله وای او یو دې سلام ذکر فتعال الله الملك الحق او چت دی الله رب العالمین بادشاہ حق ولا تعجل بالقران جلدی مکا په بیان قران من قبل ان يغضى اليك وحي مخددنا چې فیصله وکړي چې تا ته د وحي د قران جبريل امين براتلو نبی علیہ السلام د جبريل امين سره سره قران ویلو او مکه سره ربط څه دی مفسرین حیران دي په دې ځای کې چې مکه اس بعد قیامت دی رسو واقع د آدم علی السلام دا نو د دې آیت د مکه آیتونو سره ربط څه دی نه مکه سره ربط شته او نه رسو سره دا زموږ استاد محترم فرمایل ویسع القرآن رحمه الله فرمایل چې د دې ربط بالکل آسان دی او هغه دا الله پاک دا کار کوي پیغمبر په قرآن جلدی مکوا ولی څنګه چې ستا په سینه کې مون قرآن را جمع کولې شو داسې په قیامت کې مړی را پاسولې شو نو د مخ کې سره ربط پیدا شو ځکه مخ کې اثبات د قیامت شو ولا تعجل بالقران او جلدی مکا په بیان قران من قبل ان يقضى اليك وحي مکه دینا چې فیصله وکړي شي تا دا د وحي د قران هو رب زما زیات کې مال را علم ولقد ادنا الى ادم او تاکي سرم ګلوس کړه ادم عليه السلام ته ما کې سره رب سره مخکې وي وقل رب زدني علما نو اوس وایي انسان نه هیر راځي ځکه ستاسو د نیکه نه هیر راغلی و لوس کړو موږ آدم علی السلام د مخکې د دینه نو هیر شو دا غنه نو مونږلی مونږ د لره قصد عزم قصد للمعصیه وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کله چې موږ ملائکو ته سجده وکړې په طرف د آدم علی السلام دوی سجده وکړه مګر ابلیسونه کار انکار یې وکړو نو وی مونږه ای آدم علیه السلام ان هذا عدو لک یقینا دا دشمن دی ستا او ستا بی بی لرا ولا یخرجنکما من الجنه فتشقا او دین باسی تاسو لرا د جنت نه تنگ بشی تاسو ان لک الله تجوا فیا ولا تعرا یقینا شته تعالی را په جنت کې چې نه بوګي کې پدې کې او نه ببر باندېږي دوکه یې کړو آدم علیه السلام فاکلا منها نو یې خوړل د هغې نه فبدت لهما سواتهما نو ښکاره شو دواړو له بېزتي د دواړو وطفقا یغصفان علیهما من ورق الجنه او شروع شول دواړه چې پټولې بزان باندې د پاڼو د جنت نه مخکې ما تفصیلی واقع بیان کړی و واسا آدم ربه فغوات په شکل داسې کې کار شو آدم علی السلام فغوا ژوند حیران او پریشان شو مثال داسې دی لکه یو سړی چې پروژه کې وبس کی په هر باندې نو شکل د ګناوی خو ګنا نه زکاغه ته پته نه دارنګ آدم علیه الصلاۃ والسلام فغوانو جوند ایرانو پریشان شو سمج دبا او ربو بیا غره کدل رب ددا پتا بالی مهربانی وکړه په دبانی وحدا توفیق ولا ورکو قال بتا منا جميعا وی ورته وځي منا د دینا جميعا غوند وځي د دې جنت نه ټول اطلاق کوي او کلا تسنیه کله دای دواړو ته وای او کله چې دینو ټولو ته وای بالکم له بادینا دوه با استازنا د باز بار دشمنان به فإما يأتينكم مني هدى کچر راشی تاستا زما طرف نه هدایت چاچی داویداریو کا زما نه هدایت نبا گمراشی په دنیا کې ولا عشق او نبا بدبخت شي آخرت کې وکذالک اليوم تنسا دارنګ نن ته هم پرې خودل شي زما د رحمت نه وکذالک نزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربي دارنګ بدل ورکوم غا چاله چې زیاتې کوي ایمان نروړي پاتونو درب ده عذاب د اخرت ډېر سخت دی او همیشه دی لکان لزاما و اجل مسمى نو خام په تاخير د عذاب نو یې بدا لازم او نیټه مقرره فاصبر على ما يقولون اوس حکمونه ذکر کوي الله پاک یو صبر کوا باغ سجدي وای وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس او موږ دا چې موږ باید ورکړې په دې سره جوړو ته دینا زار تلایات دنیا تازگی د ژوند د دنیا لنفت نوم پی دې لپاره چې امتحان کومګه دای په دې کې ورزق ربک خیر و ابقا رزق درستا غره دی همیشه دی سورات کې ترقی ولا ما سبقنا او دا ذکر کول چې او تیرو بیل مسای مصیبتونه په باندې راغلي دي وګوره موسی عليه السلام باندې څومره مصیبتونه راغلي دي پتا به هم راضي پروا بنه کې سوره انبیاء مکی سورت ده یوشتم نمبر ده په ترتیب د قران کې په د سوره توحانا دریو آیم دی په نزول کې پس د سوره ابراهيم نه نازل شوی دی هر کله چې مکه سورت کې ابتلا د ابراهيم عليه السلام وا نو دې سورت کې د نور پیغمبرانو ابتلا ذکر کړي دیو جنا ورپسې وروړو یا مکه د دوه قسمونو شرک را دو شو شرک العلم او شرک تصرف نو دې صورت کې د آی خلاصه ذکر کړي الله وی ټول ما ته دي محتاج دیو جنا ورپسې وروړو داوود صورت نفی د شرف دعا چې غیر الله را مدد کول دانشتا او خلاصه را وباسي آد نمبر 90 نوی نمبر آد کې چې دا الله تر مدد شوی دارنګ اثبات مقاصد اربعو عالیو هغه څلور مقاصد کم چې مونږه اصول د قران کې ذکر کړیو توحید رسالت او ادارنګي صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت دا څلور واړه ذکر کړي په دې صورت کې او اکرام د انبیاء علیهم السلام بعد لم بعد الابتلاء او سر د صورت کې اس بعد قیامت خلاصه د صورت صورت بابونه بابونه دی ور سره ور سره وایو اولنې باب تر پیلسم آیات پورې دی آیت نمبر 15 پیلسم آیات پورې ایک اثبات قیامت او زجر دی منکرین د قیامت دا اثبات رسالت او تخفیف او ترغیب ال القران اقترب للناس حسابهم دې شوه خلق لا حساب دی او دایلی په غفلت کې مخړونګي او پټه کړه جرګه یې کسانو چې ظلم یې کړو او وی وی هل هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر انسان استاد وشان افتا دون سیرا وانتم تبصرون ایا تاسو راتل کوي جادو تا او تاسو وینئ قال ربي علم القول وې درب زما پويږي پوینا فی سماء والارض بر وهو سميع العليم او دا الله دی او ردون کیا پویا بل قال وزغاس علام بلکې دی بوي ازغاس علام ګډوډ خوبونه دي بل افترا بلکې ځان نه جوړړې بل و شاعر بلکې شاعر په یو خبره اتفاق نه راتلو او یو دی قسم دریوانو کې فرق دی قسم دی ته وایي الکسر مع الابانا ما تول چې یو شی مات کې او بیا زری زری دي ته په عربی کې وایي قسم قاف صاد میم قسم دویم دی فسم فا صاد میم الکسر بلا ابانا ماتول بغیر د ذره ذره کېدو نه او دریم د قزم قزم دې ته وای چې یو شی په غاخونو باندې مات کی الله پاک وای قسم نه رکز دی ته وای چې پاس باندې سور شي پوند ولا ورکی ها او هوش کې امي لا ترکزو لا ترکزو ورجو الى ما اترفتم منډه مو آی واپس یا صدا چې مسیو تاسو پای کې ومساکنکم قرون تاسو ته لعلکم تسالون دې لپاره چې تاسو نه سوال وکړئ شي قالو دیوی یا ویلنا آیا سوز مولرا انا کنا ظالمین یقینا ومونږ ظالمان فما زال تلک دعواهم همیشه د دې دا خبره ترې چوکر د مونږ دی راو شي خامني ساړه پراته وما خلقنا السماء والارض د دې ځای نه دویم باب د صورت او په دې کې دلایل عقلیه په اثبات توحید او دلیل نقلی د ملائکه د انبیاء علیهم السلام نه او ندی پیدا کړم کا اسمانونو او زمکی بیا د دوانو کې لایبین بس لو اردنا نتخذ لا کچر موږ اراده کوو چونی سمونږه بیبي فاذا هو زائق ناسا پتاوی تون کې ولکم الویل مما تصفون تاسو له افسوس او هلاکت دا غنه چې تاسو بیان وایو ولو من فی السماوات والارض زجر کوي مشرکین به ملائکه هغه مشرکین چې هغه ملائک د الله سره شریکان جوړ کړیو ولو من فی السماوات والارض دا الله اختیار کړی هغه څوک چې بر اسمانونو کې دی او کټ ازمکو کې ومن عنده لا یستكبرون عن عبادتي هغه څوک چې د الله سره دی لوی نه کوي د عبادت الله نه ولا یستاسرون نسړي کی یسبحون الليل والنهار پاکی بیان اید الله د شپې او د ورځې لا یفترون او سستی نه کوي په عبادت الله کې امیت غزو الیات من الارض ایا دین ولدی مددګاران من الارض دزمکینا خو الها نشتا دا الله نه علاوه بل اله نشتا نو ځکه فساد هم نشتا سبحان الله رب العرش عما یصفون پاک دی الله رب د هر څه داینه چې دی بیان یې لا یسل عما یفعلو سوال مونږ کړی شي په بار دا کی چې الله کوي وهم یسالون او دینه به سوال وکړی شي امی تغزو من دونی آلیاتن ایا دی نسی غیر دا اللہ نا نور مددگاران قلو آیا پیغمبرا حادو برانکم روڑی دلیل ستاسو حالا ذکرو ممایا دا ذکر دا چا دی چې زما سره دی و ذکر من قبلی امام مالک رحم الله یو مناظره کې ویلو مليانو ته ایتونی بی شیئا من کتاب الله و سنت رسولی صلی الله علیه وسلم دا الله د کتاب یا د پیغمبر د سنت علماء یو دلیل پیش کړي اصل لګیای د ځان نه من امم یا و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا علمون بلکې زیاد دین نه پويږي حق لرا نو دای مخړون کی دي وما ارسلنا من قبلك من رسولنا او دلیل وحی ندی لګلی مونږه مخکستان ایس یو پیغمبر مگر مونږ با وای کول دتا انه لا اله الا انا فعبدون شان داري نشتا حاجت روا مگر دا الله الله یې زمو فعبدون نو صرف زما عبادت کوي وقالو تغذر الرحمن ولدا ویل بدی نیولې دی الله نائب سبحان او پاک جلال شریکانو نه بل عباد مکرمون بلکې بندگان دي عزت منګړي شي لا یسبقونه بالقول دای نشي مخکې کې دی د وینا د الله نه او دای په کار د الله عمل کوي په حکم د الله یا لم ما بین ایدیم ویږي الله باس چې مخکې دینه نه غسه چې رسو دینه دي ولا يشفعون الا لمن ارتضى او دای شفاعت نشي کولای مگر هغه چاله چې خوشاله الله دتنه او دای دې دې رې د الله نه رې دونکي ومن يقول منهم اني اله او سوچ یو ای د دینا یقینا زیلا یم سوا د الله نه دا بدل ور کوم دل جانم دارنګي بدل ور کو ظالمانو ته شاعران لګیا شي وای منصور غوندې پدار شه او منصور غوندې پدار شه نه نه منصور نو مړه هغه حسین ابن منصور ابن خلاجو د منصور زیو هغه په دار شوی او دا نه چې منصور هغه په دار شو نه نه او وجه سوا وجه داو چې هغه ځان ته ان الحق ویلو هغه ځان ته ان الحق ویلو نو د دیو جنا هغه بدار شو هغه منصور نو د منصور زیو حسین ابن منصور الخلاج او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض د دې ځای نه دریم باب صورت او بدی کې دلایل عقلیه او مقاصد اربعه تسلی نبی علیہ السلام ته تخویف آیا نه ګوریا کسان چې کفر کړي یقینا اسمان نو زمکا و جوخت ففتقنا ما نو جدا جدا کړم د ایلرات او ګرځول موږ د ګونار یو شی ژوند دی افلا یؤمنون دی ایمان نه وروړي وجعلنا فی الارض رواسي او ګرځولې موږ بزمګه کې غرونه ان تمیدا بهم دې د پارا چونه خوځيږي په دای باندې څه مطلب الله پاک وای دا غرونه مې میخونه والی دي په دې زمکه باندې د دې لپاره چې بیلنس برابر وي لکه کله چې ډرایور ډرایوینګ کوي نو گاڑی چې رواني او په یو پایه کې د گاډي په پایه کې یا بل مسلې پایه کې نو گاډي خوځيږي نو ډرایور راکوشي پایه وګوري نو یاره وی گاډي وبلین کړي دا سو جدا زګه داغي پایو بیلنس برابر نه الله رب العالمین وای دا غرونه می دیلا پیدا کړی چې زمکه په تاسو ونه خوځي ان تمیل به افایم متا بهم الخالدون پیغمبر کته مرشي نو دای به همیشه پاتې شي پیغمبر ته الله وي کته مرشي دای وینه نه پیغمبر مړ نه دی ژوند دی او دا دلیل په مرد خضر علیہ الصلات والسلام کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرزه نو که پیغمبر نه هغه به مرسي که اولیاء کرام دي شهیدان دي ناغه به مړه کیږي دا نه چې توای ژوند دي ونبلوکم بالشر والخيرات او مونږ به امتحان کوو څه مطلب پیغمبر له الله تسلی ورکړي کته مړ شنو دی به مړ کیږي دا څه غونه چې دی به همیشه پاتې شي دیو جن یو شاعر وای تمنا رجال ان اموت و ان اموت تمنا رجال ان اموت و ان اموت فتلک سبیل لست بیا بعدی سخل کو دا تمنا وکړه چې زمړ شو ولی زکه زه ورته د حق بیان کو په دې باندې حق بد لګي یره وای چې دې زر مړ شي چې موږ ته اخلاص شي ناوې زکه مړ شم دا یوازې زمال خو نه ده دا څوک چې په ما خوشحالي کوي زما په مر دا به مړ کیږي راضی با خو دا خبره ده چې نر مري او نر توبه پاتې کیږي او بے غیرت امري او بے غیرت توبه پاتې کیږي زما مسله په نر توب بیان کم زما نر توب پاتې شي هغه وایي کلا چوینی دا کسان چې کوبره کړی دی نسی تعالی را مگر پټوکا هذا الذي يذكر الهاتكم ایا دا دې سړې چې یادې تاسو الیا په بدای باندې او دې دې په ذکر درحمان انکار کوونکی خلق الانسان من عجل کلام کی قلب دی اصل کلام داسې دی خلق العجله فی الانسان تلوارګن دی په انسان کې تلوار پیدا شوی دی او انسان تلوارګن دی فارسی کې تلواری چې زر وشي هر یو کار وي چې زر وشي حالان کې زر هر یو کار نه کی سړی په تلی کې نه زر غولې شړشم آی باندې ټیم لګي هر یو کار باندې ټیم لګي دا نه چې توای په یو ورځ دی بادشاہ شې نه نه مهنت پکې نو بیا والله رب العالمین تعالی صدر کوي په یو ورځ باندې شرشم کوما سوري کوم آیاتی زردا چوبه خیم تاسو ته دلایل زما فلا تستاجلون تلوار مکوایت ويقولون متى هذا الوعد تخفيف اخروی وای دی کله وای دا واده کچره تاسو رښتینی یې لو یعلم الذین کچره وې دلا کسان چې کو پر کړي هینا لا یکفونا وجوههم النار هغه وخت کې چې نشي باندولې د مخونو دی نه اور او نه شاګانو دی نه او نه د دین دار کړی شي بل تادی مغدنه ملکی راضی و دیتنا صافا فتبعتهم نو ایران بکی لیلرا نو دی به طاقت نه لري دا غیر واپس کیدو ولا هم ينظرون نو بدی ته مولد ورکړی شي واستسلی نبی علیہ السلام تا کتا پر ټوکی کوي پروا مکو مخه پکېږي ولی ستانه مخکم خلکو پر ټوکی شي دي چا چې د حق بیان کړی تر قیامت بداسي هغه پر خلک ټوکی کوي مړوي دا لیونی دی ولقد استهزئ برسل من قبلک پتا کی سرا ټوکی کړشی پیغمبرانو پورې مخکستانه فهاق بالذین سخروا منهم نو په وسوای کسانو پورې چې ټوکی کړو دای پورې هغه چې دی پای پورې ټوکی کوونکی الله وی ما تباہ برباد کړ چا چې ټوکی کړې وي قل من یکلاکم باللیل والنهار وایا پیغمبره څوک حفاظت کوي تاسو څوکې کوي تاسو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې پړاو واچولو بلال رضی الله عنه سره او وای مې یکلا ولنا زموږ چوکیداری وسوګو کی نو بلال رضی الله عنه انا یا رسول الله دا الله رسول زب چوکیداری وکړ بیا سمې ټیک دا ودشول ټول ودشول صرف بلال رضی الله او ویخ ناس اشپوا نو سار شو نو بلال رضی الله او چې سار شو د بلال رضی الله سترګې ورغلې ودشو ام ودشو سار چې نور سی کواله او ګرم سو بدن د نبی علیہ السلام نو زر را پاسې دو بلال رضی الله عنه را پاسو دا تاسو مو خو ته د څوکۍ د پاره کې نه ولې نو ته مو ده شي دا الله رسول به اختیار وته شي بیا دا غي نفس اجتماعي منځ یو کو نبی علیہ السلام ما یکلوکم باللیل والنهار څوک دې چې څوکې بوګي تاسو به ساتي تاسو د شپې او د ورځې من الرحمن د عذاب الرحمن نه بل ما ذکر ربهم مورزون خدا غیر اختیاري وګوره هغه یو ځل په ژوند کې شیو دا څنګه چې ځان له دلیل وګورئ هر وخت غرمه باندې منځونه کوي او چې نبی رسول الله کړه له نوم به هم کو نه ناغه په ژوند کې یو دل شیو او به اختیار شیو ته خو خراب پاسه یا ځان وره او بیا شیطان در باندې لاس واچي وره کوي لا ټیم شتا بل مان ذکر را به مورزون بلکې دای دې د ذکر درب دې نه مخړون کی هم لو مالیاتن تمنو من دوننا زجر بشرک ایا دی لره الیا شتا چې منکې دی لره علاوه د مونږه دی طاقت نه لري د امداد ځانونو ولا هم منا یصبون او نه بدی زمونږه امداد وکړي شي د دی بل متانا هؤلاء واباهم بلکې مونږه فائدہ ورکړه دي کسانو ته دي مشرانو ته ونزع الموازین القسط لیوم القیامه اثبات قیامت او دبا مونږه تلې د انسان پرد قیامت کې فلا تظلم نفس ظلم بنکړي شي په یو نفس باندې شي وان کان مثقال عبد من خردل او کچر وی باندازي د یو دانې د اوري امره اتینا بیا نمبر عدل کو پاغي باندې وکفا بنا آسیبین او کافی مونږ حساب کوونکی ولقد اتینا موسی وارون اوس تنویر ذکر کوي په واقعات د انبیاء علیهم السلام تاکي سره ورګړونګا موسی علیه السلام هارون علیه السلام لره فرقان وزیان اورنا وذکر للمتقین او نصیحت د پارا د متقیانو الذين يخشون ربهم هغه کسان چې هغه یې دل دي درب د دینا بل غیب بنا دي دا بل غیر بنا دي دا چې نه لیدلې وهم من ساعت مشفقون او دای دې د قیامت نه یریدون کی او په دې کې تنویر په واقعات د انبیاء علیهم السلام ابراهیم علیه السلام واقعا تاکي سره ورکړمګا ابراهیم علیه السلام لره علم ده یا لیاقت د دې مسلې لپاره د توحید مسلې من قبل مکه د دینا وکنا بی عالمین او یومګه په دې باندې پویا اس قال لابي وقومي کلا چې خپل بلار تا قوم دتا ما هذه تماثيل التي سری دا شکلونه هغه انتم لا عاکفون چې تاسو یې دلر می جوران ابراهيم عليه السلام کله چې دا مسله بیانولا نو د ابراهيم عليه السلام په کور کې سلور سوا پیغلی جنکه موجود وي د ابراهيم عليه السلام بلارلا خلکو په نظر کې ورکړې وي دا سي پلارو دا سي پیرو هغه ته وایي دا سم انجورانم ځان نه جوړې دي قالوا وجدنا بانا العابدين دیوی مونږه مونږ دې خپل مشران دې عبادت کولو قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين او ابراهيم عليه السلام پتا کی سره وای تاسو تاسو تاسو مشران په گمراه کار کې مخامخ وټوي تاسو گمراهان او تاسو بلار دي ټول گمراه کان ابراهيم اشد الانبياء تقريرا حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام د تقریر په لحاظ د ټولو پیغمبرانو نه ډېر سخت و مخامخ وته تاسو گمراهانی لارانم گمراهانو قالوا جئتنا بالحق دوی آیت راغله مونږ د پاک امان دا من اللاعبین یا ایت د لوګو کون ګنا چې وای تاسو اوریدونکي کله چې تاسو لاړ شئ نو زبم خوښ شم دی بوتانو سره وځه ګورم وجالهم جزالا الا كبير اللهم وی ګرځول ټوکړې ټوکړې دایلرا دا بوتانه ټوکړې کړ الا كبير اللهم مگر غړ د دې لپاره د دې په ګمان کې غړ بوتي پرې خو من فعل هذا بیالیاتنا چا کار کړی دا زمونږ مددګارانو سره انه لمن الظالمین یقینا دار ظالمانو نه غړ ظالم دی وای زمونږ بوتان مات کړی دي وګوره تمره جاهلانو دا نه وای چې دا څنګه الہ کې دي شي چې یو سړی راغلی دی هغه ماتای او دی وته هیڅ نشي ویلې نو چې ځان د شیخ خلاصول نو ما به سبا سره خلاص کی دومره جاهلانو او چې شرک کوي نو هغه کې عقل نه هغه د هغه عقل تباہ برباد دي قالو سمینا فتن یذکر امت دوی مونږه ورېدلې په بار د یو ځوان کې چې یادای دی لره په بده باندې یره یو ځوان نوم مورېدلې وګوره و دشمنان خو ځوان ورته وای زکه چې په نرتوب مسله بیان کړي وا یو قالو لو ابراهیم چې ویلې شیده د ابراهیم ابراهیم یره یو ځوان دینو ا ابراهیم ته خلق وای ا د نوم اثر وی چا چې ابراهیم نومي الله رب العالمین اغلا د نرتوب ماده پاکه پیدا کړ ځکه چې ابراهيم عليه السلام مسله توحید بیان کړې و قالو فاتو بی الایون الناس دای وی راوړی دا په مخامخ د خلکو باندې لعلهم یشهدون لپاره چې دای ګواهان شي راي ولي چې پته ورته ولګي بل کب فالو کبیرهم بل فالو کبیرهم وې دا کار کړي غړ دې دی دې کې ګڼ توجیهات دي خیال کوي یو معنی دا چې دا کار به کړی څوک چې تاسو یې دا وایي معنا ابراهيم عليه السلام کې دې شي کړی دا کې دې شي چې کړی وی ابراهيم عليه السلام او کبیروم ځان له کلام دی معنا دا چې دا مشر چې ولاړ دی دا بوت نو دنه تاسو به کړه کله خبره کولې شي یاد ویم دا بل فالو کبیر مازا بلکې دا کار کړی لوی الله ځکه مشرکین د ابراهیم علی السلام د کبریا قائل د الله د کبریا قائلو د لوی او دا یې ورته الزامن ویل چې دا کار الله کړی دی دریم معنا بلک افعلو کبیر ماذا بلکې کار کړی دی مشر دا مشر بوت چې ولار دی دا خو دمات کړی دی او دینه تاسو کوي ان کانو ينتقون کچره دیدا خبرې کولې شي فرجو الى انفسهم واپس دی خپل نفسونو ته دوی انکم انتم ظالمون یقینا تاسو ظالمان انکم انتم ظالمون ثم نكسو على رؤوسهم بیا ټیکل خپل سرونه لقد علمت ما هؤلاء ينتقون پتا کی سره ته پوي ندی دا کسان خبرې کوونکی سرونه ټیکل او ابراهيم عليه السلام ته وای لقد علمت داسې سر ټیټ کو وای لقد علمت ما اولا ينطقون ابراهيم تا ته خپته ده چې دای خبره نشي کولې چا چې د پرستو مقابله کړې ده الله سرکوزي کړی سرونه ټیټ شي قال فتعبدون من دون الله و ابراهيم عليه السلام وتلانت شي پتاسو حمزه توبیخ په داخله کا و بغیرتو ایا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه راچا چې فائدہ درګی تاسو لاره شی زره بار ولا ينتقون نه خبر کولې شي دا چا عبادت کوئ چې نه تاسو له فائدہ در کولې شي او نه نقصان در کولې شي او فلکم وتلان د شي پتا سبانه ابراهيم عليه السلام جیل کې واچولو و کاله جیل کې تیر کړ طبقات الکبرى د ابن سعد ذکر کړي اووه کاله پس چې د جېل نه راووتو، ورته وايي، افتعبدون من دون الله وبغیرته، تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه د هغه چا چې نه فائده درکوي او نه نقصان، اوفل لکم، وتو لعنت دې شي په تاسو، هلاک شئ. امام تبری ذکر کوي تاریخ الامم والملوک هم ذکر کوي ابراهيم عليه السلام د سوزولو اعلان شو بادشاہ اعلان کو شپږ میاشتې د ابراهيم عليه السلام د سوزولو لپاره لرګي را جمع شي او د ټولو نه زیات لرګي د ابراهيم عليه السلام پلار را جمع کړو د خپل زوی د سوزولو لپاره د سړی د امید ځای خو پلاری نو چې پلار دشمن شي نو بیا د امید ځای چرته پاتې شي کله چې اور بل شو نو ا چل ولا نه ورکړو چې اوس ابراهیم علیه السلام دې ته څنګه ګوزار کړو؟ شیطان رالو وی زه به درته طریقه وښیم. نم مناره جوړ کړه او رسې وته واچولا ابراهيم عليه السلام په د پاسه کېنولو یو طرف ته رسې د ابراهيم عليه السلام پلارونی وا او بل طرف ته نمرود نیوا اغنس ها هغه را گزار کړه او ورته ورزولو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته گزار کو او کله چې ور بلولو نو هغه کاربوړ راغې او د ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورلې پوکي ورکو د کاربوړي په دې پوکي باندې ور بلې دو نه واغه صرف د ابراهيم عليه السلام سره خپل دښمنی ښکارا کوله دیو جنا نبی علیه الصلاة والسلام وی اقتلو فی الحل والحرم په حل او حرم دواړو کې کربوړې مړ کړي ثواب حاصلې زکه چې د پیغمبر سره دښمنی کړي و او هغه وړه مرغې هغه تورانه کا رالا په مخوبه کې وي وبر اغستې وي یو یو ساس کې او پاغه اور باندې اچولې داغي پاغه وبو باندې غور مړې دونه و صرف دا پیغمبر سره د مینې اظهار وکړو الله رب العالمین ول دومره عزت ورکو چې یو لوی ټپس د پاسه کینی هغه ته نه پاسې دی نشي د ګړو بيزو د پاسه ناشته ای هغه ته نه تللی نشي دې کې یو لوی حکمت دی خو خلک په دې باندې څه پوهېږي، ځکه چې هغه یې د پیغمبر ملګرتیا کړې وه او امام رازي رحمه الله ذکر کوي، وي کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو، جبرئیل امین رالو اور ته او ابراهيم عليه صلوات و سلام ته وای چې ما ته وایا کستا خوږی چې د اور نه بهر وباسه ابراهيم عليه السلام ورته وای حسبي سوالي علم بحالي د کم ذات پارا چې زه دې اور تر اغلې ما هغه ما ویني تا ته می ساجت نشته زه خپل کار کوا پای کې هم پروا نه وا الله رب العالمین دا غي حفاظت کو حرقوا وانصروا علياتكم ها وي وسو زوي دلرا قلنا یا نار کونی برد و سلامن علی ابراهیم مونگوی اورا شیخ سلامتی والا پہ ابراہیم علیہ السلام مسعودی مروج الزاب کی ذکر کئی وی کلا چې الله دا حکم کو د ابراهیم علیہ السلام ورته په دنیا کې چې څومره ورونو هغه ټول مړ شي یو ابراهیم علیہ السلام د وجنه او ابراهيم عليه السلام چې کله اور ته واچولو نو هغه روغ رمټ او سلامت او دا انګورو غنګوچیو نمرود خپل محل نه کتو چې یو کتو اور ختم شو نو ابراهيم عليه السلام یو کتو چې دا سناس ته او دا ګرو غنګو چې لاس کې نیول دی خوراک دی اور په میاس کې چې الله یې بچی نور په میاس کې بچ کولې شي نمرود چې بره نو کتو ورته وای سبب از ستاد خدای په نوم باندې سلور سو غواګانې حلال حلال یې کړې خو هغه کله قبلېدې ځکه چې توحید عقیده نه وا کار څومره مشرک عملو کی داغه فائدہ نشتا وارادو بی کیدن فجعلنا هم الاسفلین اخسرین الله وی دی اراده او کا د ابراهیم علی السلام د تدبیرونو وګور درمن دی لره ذلیلا ذلیل او رسوا شلو ځکه چې د پیغمبر مقابله یې کړې وه ونجینا ولوطا الى الارض التي خلاص څنګه دلرا لوط علیہ السلام زمګي آیتا چې موږ برکت چولو پای کې د پاره د مخلوقاتو او ابنا له اسحاق او یعقوب او بخلو موږ له اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام زیاتی لار ور سره دښمنی وکړه الله رب العالمین ول بچی او نسی ور کړل او عام بچیو نسینا پیغمبران ولا ورکلو کتا نه یو سړی کټ شو الله بدل په زرګونو پیدا کی او ته د حق بیان وکا وکلن جعلنا صالحین او ټول موږ ګرځو یو نه کان او ګرځو لوګا مشران چې بیان کول حکم موږ او په وای زموږ لایتا فعل الخيرات دې کول نه کو و اقامه صلات دې پابندې موږ او د ورکولو د زکات او موږ لره یا عابدین عبادت کوونکی لوط علیہ السلام ورکړم دله فیصله او علم خلاص کړم دله د کلینا کان تعمل الخبائث چې عمل کول پلیتا انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا دا قوم بل فاسقان وادخلناهم في رحمتنا او مونږه داخل کو دلرا پر احمد زمون کی انه من الصالحین یقینا دیو د نیکانو نا ونوح نوح علیہ السلام اذ نادا رب اذ نادا من قبل کله چې عاجزیو کا مخکې دینا نو قبول دیاو کمګه دلرا اخلاص کمګه الله دلرا مصیبت لوینا اذ یحکمان فی الارض کله چې فیصله کولا په فصل کې اذ نفشت فی غنم القوم کله چې ګډ شوا پای کې غنم القوم بذر یقوم یو سړیو داغه ګډو د بل سړی په فصل کې خوراک کړو نو فصل والا فریاد کو نو داوود علی السلام د ډیر رحم د وجینا هغه ګډو والا ته وی وی دا ګډه دې سړی لور کا بس د دې فیصله دا ده سليمان عليه السلام چرالو هغه وی وی که زه ومه نو ما به بل شان فیصله کړی وه داود علیه السلام ته چې پته ولګی دا وته وی تا به څنګه فیصله کړی وه وی ما به داسې فیصله کړی وه چې هغه ګډو والا د هغه هغه ګډه دا به مې ورکړی و فصل والا ته او هغه ته به مې ویلي وو چې ته د دې نه فایده اله، تر کومې پورې؟ دې ګډو اله ته به مې فصل حواله کړی وو چې ته دا فصل دوباره د دې خصمانه شروع کړه چې کله هغه حد ته ورسېږي چې کم حد کې هغې خوراک کړی دی هغې ته برابر شي نو تا ته به فصل واپس شي او دله به ګډه واپس کړي نو مونږه په کړو په دی باندې سليمان عليه السلام او ټول لا ورکړو مونږه فیصله او نبوت او پویا او تا به کړمږه داوود عليه السلام سره غرونه کله چې داوود عليه السلام زبور ویلو نو غرونه به مر سره تلاوت کولو بازار کی چکر لګی د رعیت حال معلوموی یو سړی ته وای کیف فیکم داود په تاسو کې داود څنګه سړی دی هغه ډیر ښه سړی دی خو یو کار مې نه دی خو وای څه وای د بیت المال نه خوراک کوي څخپل کار کسب نشته چې واپس رالو په جړا شو الله ته الله ما ته کار کسب وخایا خلق زما خلاف دا کوي پراپګانډیز الله رب العالمین وتا د زغرو کسب وکړو نو زغره به جوړولې ابي خرصولې او باغې به وخت رولو فعل انتم شاکرون ایتا شکر استون کی او په دې باندې ما سوره ال عمران کې تفصیلی خبره کړې و چې هر یو پیغمبر هغه کاروبار کړی دی تجارت یې کړی دی او دارنګي د دا انبیاله مسالم نه بعد صحابه کرامو تابعین او محدثین او علماو تاریخ د علماء وګوره چی څومره حق پرس علماء دی هغه خپل کاروبارونه کړی دی د شپږمې صدې پورې د احناف کې به د هغه عالم فتوا منزورې ده چې داغه خپل کاروبارو اله به خلکو فتوا منله چې کاروبار به نو چا به فتوا نه منله دارنګه علماء دیوبند چې یو عالم به فارغیدو نو هغه له به درې کسبونه خودل یو ټیلری درزی توب دویم علم طب ډاکټری حکمت او دریم صابون سازی د صابون جوړولو طریقه به وته خېلا زمونږ استاد محترم شیخ القران مولانا طیب سے فرمای وای زما استاد مولانا قاضی شمس الدین رحمه الله په ګجراواله کې او داغه ځان له فیکټری وا د صابونو ټول علماو کاروبارونه کړی دي اوس سوار لسمه زده مولا هغه ته وای چې د دنیا ټک کار بنه کوي مولا با چرتا کودالا بلچی نه رالی مولا به تجارت نه کوي دکانداری به نه کوي ډریوري به نه کوي گاړې به نه چلای بل کار به نه کوي ایته وی مولا داوود علیہ السلام د زغرو کاروبار شروع کو که به ورته وویل چې په آرام ځه نو په مزه به تله د دې وجې نه سلیمان علیه السلام له الله هوا تابعداره ګرځولې وه نو تخت به راواغستو شام کې به فیصله وکړه او د غرمې خوب به په کابل کې وکړو او جمی کې به ماښام نه بیا آذربایجان ته تلو داسې چکرې به والې تخ به په هوا ګرځېدو الذي بارکنا فيها هغه زمګي دا چې برکت چولې مونږ پای کې بیت المقدس وکنا بكل شيء عالمين یمغا باریو شی باندې پویا ومن الشیاطین او د شیطانانو نه دلیل نقلی د ایوب علیہ السلام نا وګرا ایوب علیہ السلام کله چې عاجزی وکړ خپل رب ته چې یقینا رسیدلې ما ته تکلیف او ته غورا درام کوونکو نه په پنجاب کې یو سړیو جلال الدین داغنمو بیمارو ډاکټرانو ته وی چې د علاج نکړي یو شپه خلق ورغل خلق وی چې جلال الدین با سبا لمړي نو دو جلال الدین د شپې په دبانې درد رالو او دی وی د شپې ما چغې جوړ کړې اوړې دم راوړې دم کوشش می کولو او اوړې دین شوم نږدې هغه کسانو ته مواز کوم خو आवाज نشم کولی اخر می زړه کې یو جذبه را اوچته شو الله رب العالمین ته می چغه وکړه چې یا الله ته خو ماغه الله چې ایوب علیہ الصلات والسلام اتلس کال بیمارو او تا ته جړا فریاد کو نو داغه بیماری دی ختم کړه الله زه هم ستا بنده یم او تا ته جړا او فریاد کوم وای کله چې ما الله رب العالمین ته جړا او فریاد کو نو هغه وای زما زړه کې تیر شول چې یرا دې کټ کې لکینه ما نو وای اوړې دم راوړې دم نو را پاسې دم کیناست چې کیناستم بیا مې چې د دې کټ نه لکوسم نوې د کیناستو سره د کټ نه کوسم بیا مې چې هر لګ روان شم نوې روان شم و چې لګ مخ کې لاړم نو پزان مې داسي چونډې ولا ګولې چې دا زه خوب وینم او که دا رښتیا دي وای چې کله خا مطمئن شوم نو الله رب العالمین تکړه او سحر جمع لراغلو خلق اریانو چې موږ استاد جنازې په انتظار او ته څنګه رالې یا ټوله کیسه وته وکړه هغه الله چې ایوب علیه السلام جوړولې شو هغه تعلم صحت در کولې شي او ته د الله رب العالمین نو واړه انی مسنی ذروان دار امر راحمین یقینا د سیدلې ما د تکلیف او دې ورا درام کوم ګنا فاستجبنا له نمغا قبول دیاو کدلا لره کومګه هغه چې په دبانی او تکلیف ورکو موږ دلاره اند ده پشان دای د دې سره رحمت زموږ د طرف نه او نصیحت د پار د عبادت کوونکو اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او ذلکفل دا رنگی ذلکفل ذلکفل سو کوئی د دینه مراد مات معبود دی او څوک وای دا نبی د بنی اسرائیلو او څوک وای د دینه مراد مات معبود دی چې هغه ټیکسلا کې او نور زاینو کې داغه شکلونه جوړ شیو بارا دیو نیک بندو د الله کلو من الصابرین ټول د نیکانو نه داخل کوم غدی لره په خپل رحمت کې یقینا دیونه کان وزنون اذاب مغالبا او ذلیل نقدی د یونس علی السلام نا او مېوالا یونس علی السلام کله چلاړو غوسه کوونکی په خپل قوم نو ګمان یو کو چې مونږ به تنګی رانو ول په دبانی فنادا فی الظلمات نو ته आवाज یو کو په تیارو تیارو کې د کشته تیارو د شپې تیاره وه او د مئی د ګیړې تیاره وه او کشته په ډوبېدو شو نو دا نه چې وای خلکو وی و یو غلام را تختیدل دی هغه به گزار کړو کشته و بچی نه دروغ دی دا اصل خبره دا و چې کسان زیات شو نو کشته په ډوبېدو شو نو قران دازي شو په یونس علی السلام باندې ډکه راووت قران دازي نو یونس علی السلام راووتا نو دا وېدا گزار کوي چې کله گزار کو دریاب تا نو دریاب کې مې وخړ د مې ګډه تلاړو نو سو انی کنت من الظالمین زیما دا چانا چې اسباب د نجات ور سره کم وی ظلم په معنا د کمی سره دعا کې درې شرط دي یونس علی السلام درې وړه پوره کړی دي ځان عاجزم کړو دا الله صفاتونه بیان کړل او کمزورتیا بیان کړه چی ځان ته مومن وی الله وی تام خلاصوم خو د الله نه وغواړه وزکریا زکریا علیه السلام کله چې فریاد کو رب ته اے رب زما مپری دی ما یوازی او ته غره د میراث ورکوونکو نه فاستجبنا له نمغه قبول دیاو کدلا او بخل مونږ لره یا علی السلام او تان دغه مونږ لره بیبی ددا دا نسلو کال ګډاره بی بی د اتیاو کالو بوډای ده او شنډه بوډای ده الله ته جړا او فریاد کوي الله ولا بچي ور کوي چې زکریا علی السلام له ور کړو تعالی نشي در کوله ولې نشي در کوله او واړه د الله نه انهم كانوا يسارعون في الخيرات حاصل صورت یقینا دیو جلدی کولا په نیکو کارونو کې راغوښتي مونږه رغب ورابا په خوشاله او بغم کې او مونږ نه یریدون کې والذي احسن فرجا خدا چاغي بشادل خپل شرمګا لرا خلاص مونږه په کوالم پای کې د حکم زمونږه او ګرځول یو مونږه دا او زیاده نه خا د پاره مخلوقاتو ان هذه امتكم امه واحده یقینا دغه امت ساز امت یو او زه مرز تاسو نو زما عبادت کوي وتقدوا امرهم بينهم کټ کړ دې خپل کار لره په میاند دې کې ټول موږ لا واپس کیدونکي فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون سوچ عملو کې نیکاوی دې مؤمنه حرام دی په کلیوالو باندې چې موږ لا کړی دي یقینا دی با واپس کړی شي دا خبره په دې حرام ده یا حرامون په معنا د واجبون سره نو بیا لا زائد نه دی معنا دا واجب دی په کلیوالو باندې چې موږ لا کړل یقینا دی با واپس نکړی شي حتا تر دې پورې اذا فتحت یاجوج و ماجوج کله چې کلاو کړی شي یاجوج و ماجوج یافس اولاد دی وهم من کل ادب ينسلون او دوی دار غونډې نه را بيدون کی وقت رب الواد الحق پنځم باب د دې ځای نه په دې کې زواجر تخویفات مشرکین الله او بشارت موحدین الله نږدې شو وعده حق فاذا یا شاخصه ابصار الذین لا صاحب اټ خبر او دي سترګې دای کسانو چې کو پر کړې دي یا ویلنا ای افسوس موږ لرا قد كنا في غفله من هذا پتا کی سرا مونږه په غفلت کې ردینا بلکې مونږه ظالمان انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه لرګي د جهنم دی تاسو به دل دنه کیږئ لو کان فی آل آدم ما وردوا کدال اوی ندی بنو دنه شوی وکلن بیا خالدون او ټولی بدی کې همیشه لهم بیا زبیر هم بیا لا اسمعون دلوی پای کې आवाजونه او د دیوا پای کې نشي منله خبره ان الذين سبقت لهم من الحسنى جواب د سوال چې عبادت خود عیسی علی السلام هم شوی دی الله وینا تاسو خو نه کنا یقینا کسان چې تیر شوی دی دی لازمنا بیان د توحید یاد جنت اولائک انا مبادون دا خلق بر دی عذاب نه لری کړی شي لا يسمعون عسيسا نباوري د دی आवाज او دی وای پاګه چې خوخه کوي نفسونه دی همیشه یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب باورز چې راټول وکړو موږ اسمان پشان راټولولو د منشي کتابونو لا الله وی د اسمان به داسې راغور کړ لکه څنګه چې منشي مازیګر کله چې دفتر بندای نو خپل فایلونه راغور کړي داسې به اسمان راغور کړو کما بدانا اول خلق نعيدو څنګه چې موږ شروع کړی دا اول ځل بیا به پیدا کو دین را واپس کو با وعده دا په موږ باندې موږ یو کار کوونکی ولقد قدمنا فی الزبور شپږم باب اخیری او په دې کې بشارت او داول توحید تاګي سره لیکلو په زبور کې په ذکر د قران نه یا پر د تورات نه بیان د توحید نه ان الارض يرث عبادي الصالحون چې یقینا زمګه په میراث کې بوړي دی لره زما به نگاه نیکان امت د نبی علیہ السلام ترغیب ال قران ان بیانا لبلاغا لقوم عابدین یقینا دې قران کې تبلیغ دا قوم لپاره چې عبادت کوي اوس اس بعد رسالت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مونږ نه لګره تعالی را مگر رحمت مخلوقات د پاره وایا انما یوها الیا یقینا وای کړه شه ماتا انما الهکم اله واحد چې یقینا ناجت روا تاسو ناجت روا دی یو فعل انتم مسلمون نو اے تاسو راړه کې خودو کې الله تا فَإِن تَوَلَّوْا کچر دی واوړېدل فقل وای پیغمبره آذنتکم علی سواء زه اعلان کوم تاسو لرا علی سواء چې شی تاسو برابر ولا وای ندری قریب من بعید ما توعدون او زه نه پوهیږم آیا نږدې یا لري چې تاسو سره لوټ کولې شي یعنی ما ته د قیامت پته نشته انه یعلم الجار من القول نفی د علم غیب د نبی علیہ السلام نه یقینا د الله پویږي په کار د وینا نه او بوی په چې تاسو پټوي وای ندری لعلو فتنه لکم او زنه پویګم شاید چې دار توال د عذاب فتنه شي تاسو لپاره او فائدہ تر یو وخته